الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أهد واقعہ تیر بیان او درس کې داول نه اخره پورې بیان شوی و خداغي د بازو واقعاتو تفصیلی بیان او داغه بازو مقو وضاحت او ان شاء الله نن پدې درس او مجلس کې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه چې کلا مشرکین سره مخامخ شونو په اول وار او اول ځل سره مشرکانو شکست وکړ الله تعالی دا مشرکانو په زړونو کې رو واچو او دیو تختیدل میدان پریو هغه پوه شو چې دا مسلمانان نه د مخ نه والي کې دي شي او نه د شاته نه نو مشرکانو شکست خوړ او قران پاک سورته آل عمران هم داغه تذکرہ کوي چې ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه الله تاسو سره خپل وعده پوره کړه کله چې تاسو د دشمنان وجل او وخلم او داسې حالت پر راغی چې صحابه کرام وی مونږ لیدل خزي سړی تختیدل بخاری شریف کې دا برا ابن عازب رضی الله عنه روایت ده چې د قریش او خزي د خود پورز مونږ لیدلې چې غر طرف ته منډه والي زګدي سړی خزي ټوله راغلي او وی د منډې د پاره پنسیو چې تکړه وي نو پازه خپو کې چې کم پازه وي هغه ښکارېدل د غرنګ زبیر رضی الله عنه وی ما د ابو سفیان خزا هندا چې رسو بیا مسلمان شو رضی الله عنه امری دلیوا منډه والے وسره نور کسانو او خپو کې وی پازیب مالی دل او مسلمانو ورپسې شاته نه منډه شروع دوی چې منډه کړل نو مسلمانان ورپسې شو شاته نه وخل غنیمتونه راغونډول خو پای کې دومره جرأت نو چې په شا شوی وی جنډه پریوته چې کم سړی سره جنډه واغه صحابه ووج نو جرأت دومرنو چې دا جنډه سوک د زمکه نه خوري نه روچته کی دغه زمانہ کې جنډه پریوتلو سره فوج ټول تتر بتر شو جنډې ته برا غونډېدل نو د جنډې د اوچې دولو جرت همت پکې نو او په دغه ورځ سخت جنگ صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه سعد ابن عباده رضی الله عنه سعد ابن ربیعه انس ابن نظر داسې نور ډېر صحابه ډېر د بهادرۍ او د جرأت مظاهره کړې وه اخر هغه ګټل شوی جنگ په ارزي شکست داسې بدل شو چې شاتنه کم جبل روماتو تیر واقعیا کې تفصیل کې ویل شوی الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغا جبل رومات دو ډیرې دی واړه غرونه منس کې کنداو غونته او منس کې داسې دره غونته و 50 صحابه کې نولیو امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دلته چې مشرکین منډي والو تختیدل او صحابه کرام غنیمتونه راغون کړل میدان وګټل شو نو د کې اختلاف شو چاوی کوزیګو چاوی نو کوزیګو امیر وی نه بځه امیر ورته تاسو د پیغمبر خبره نه یاد چاوی چې په هر حال من را کوزیږي صحابه و تبازوی چې د نبی علی السلام د خبرې مطلب داو چې سو پوری جنگي چې جنگ ختم شو یو تختیدل میدان پرې خو اوس زمون ناس دغلته څه مطلب لري اخر دا چې 40 صحابه را کوشو امیر سره د لسو صحابه ول تپاتش عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه لس مرګري دی خو شکست کړو تختیدلیو اوهد غر طرف ته او دارنګ هغه طرف ته یو کجورو با واغې کې پناه غسته و خو خالد بن ولید دا د عیسی په سالارو کمانډرو د سره اسونو اسونو باندې سوار خلق شاه سوار اگر هغه دې طرف ته چونګې په دې ځای د نبی علی السلام هم نظرو راتلو سره د غلطه کسان کینو چې شاه طرف نه د عملي کېدو خطر ده او خامخا د ایم په نظر چې دا یو کمزورې زیاده پوینټ دی نو خالد چې کله دولیدل چې دلته خو کسان مسان دون نشتا نو بس ورو خط پدیز او صحابه کرام خو پوره برپور جنگ وکړو خو چرته ای غنو دلته لس کسان فاصله لري لکه شور आवाज لوري زه پورې نه ته ځکه وی ډیر لري پراتو په جلده را منډه کړه غا جنډه پرتا یې زه اوچته کړ چې اوچته کړه بس مشرکین هغه تراون شو نو مسلمانان منس کې گیر شو هغه طرف نم او شا طرف نه په خالد بن ولید او د مرګرو حمله وکړه شا طرف نه حمله ناګهانه حمله وا چې د دوی اړو پامم نو خیالم نو نو شا طرف نه گزار سخت می او سړی گیر شي د پیغمبر خبره کې مختلاف کو چاوي کوزي کو چاوي نه وعصیتم د امیر نه فرمانی مکړه امیر نه بځو تاسو کو شو من بعد ما راکم ما تحبون تاسو چې سخوا خول فتح ادل الله درکړه فتح او ملو شو خدای نه پس د وجوهات وبنا اگر ډلې شوی جنگ عارضی طور په شکست باندې بدل شي دا حالاتو بیا مسلمانان ورستو بیا را غون شوی دي او اول خو دغه کافر چې شا طرف نام و املا حور شو ناګهان گزارو دی ته تر به تر کړل نو د مخ نم پیراله په دې منس کې صحابه کرام گیر شو او عارضی شکست باندې هغه غټاو هغه فتح بدل شو غنیمتونه واپس لاس تکړه میدان باندې کنټرول د کافر شو مسلمانان ناګهانه گزارونو تتر بتر شو منافقان خو غړې وړې ویل شروع کړ چې سم میدان کې او قران او طائفتون قد اهمت هو انفسهم سره د ځان غم سچل بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام میدان کې پاتې شو ځکه په دې هنګامي حالات ټول تتر به تر دي نو اول وسره دو صحابه او بیا وروستو نور صحابه کرامم نبی علیہ السلام تراغون شو ځکه کافر ټول زور دا لګولیو چې نبی علیہ السلام وجلیش خو اول دو صحابه دي طلحه رضی الله عنه دی او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او بیا وروسته ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه ابو ویدا مصعب ابو دجاناس او دارن ابو طلحه دا صحابه کرام هم بیا را ورسېدل او شیطان هم ورکه خپل کار داسې وکړ چې په دغه دوران کې شیطان به आवाज وکړ ځکه دا صحابه کرام چې کله نبی علی السلام ترالل لکشان کسان جماعت جوړ شو نو نبی علی السلام دا صحابه کرام ځان سره کړه ور روان شو واپس کافر وتر اگر چې لو نو دی مخه ته روانو نور صحابه مو سره شو او زیات صحابه کرام د دې کافر منس کې گیر شو ځکه دیوال چې وایي چې کافر دیوال کې بس دن نه گیر شو او چې کم بار پاتې شوی صحابه او پیغمبر سره ولاړو سو واپس نور راغون شو نو دوی کافر پسې ور روان شو نو دغه ټایم کې شیطانی आवाज وش یا عباد الله اخراکم د الله بندگانو شاته عمله وکړي اجه شاته کم صحابه روانو چې ایداوی جوړی دا مونږ ته اړري صاحب نبی علیہ السلام د طرف نه یا د مشر کمانډر د طرف نه ای چې توري شاته اکړنو شاته خپل مسلمانانو نو په خطا کې مسلمانانو لګیدل په دې کې حدیث کې راځي حذیفه رضی الله عنه حذیفه ابن یمان دا غپلار دی یمان رضی الله عنه مسلمانو هغه شاته او د صحابه پس شاته نور را روان اچ صحابه را وګرځیدل گزاریو کو نه هغه یمان رضی الله عنه تلاش نه ولګي نو ته چغه کړیا عباد الله ابي ابي پلار مې ده پلار مې ده خو بس صحابه کرامو دغه سه صحابه ته ولګیدل د په خطا کې ولګید په سهو کې او غلط فهمه کې شهید شو نو دا حالات په نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو راغلي بیا په دې کې سباز واقعات مونږ وی شو دا غي څه تفصيلات حمزه رضی الله عنه په کې شهید شوی د حمزه رضی الله تعالی عنہ واقعا صدارنګ وا چې وحشی رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې مسلمان نو دا دا جبیر بن مطعم غلام جبیر بن مطعم رضی الله عنه صحابي دی رسو مسلمان شوی دی هم او وحشی هم دواړه بیا مسلمان شو خو د جبیر بن مطعم تر په بدر کې د حمزه وجلو رضی الله تعالی نو د خپل تر بدل غست نو دی وحشی ته وې چې زبتا آزاد کم خو کوتا حمزه اوج نو دا وحشی وې چې زما جنگ کې مقصد نو ما خپل ځان آزادول غوستل نو زه هم راغلم احد او غلی ناستم او دا پام مې کو قتل مې چې حمزه به کله لاس ترایش او زما او بي گزار کله برابر شي وې پدې کې حمزه رضی الله عنه میدان کې جنگیده وې دا سه جنگ کو د حمزه رضی الله تعالی عنہ د اول کې دا سه جنگ کو لکه غنمرنګي اوخ چې غنم رنگي اوخ چې کلا داسې را روان شي کنه دا خلک وي د غنم رنگ یو غوند داسې تس نس او زرا زرا کړ جنگیدل په دې کې د دې مشرکینو د طرف نه یو پهلوان او ډیر جنگیاله سړیو سبا بن عبد العزا هغه میدان ته راووت نو حمزه رضی الله عنه ول आवाज ورک حلم الی یا ابن مقطعات البتور اے د نیانې زوی را مخه تش مورې نیانا وا ته را مخه تش بس هغه گزار ورک او هغه مردار اثر او جنگي دی وی زو تناسم خدای لګیا دی جنگیږي زه نیم لیدلې زه وته داونه او د یو غټه شاته پټ شو او چونکه د حبشیو نسلو نو وی مونږ حبشیان په دې نیزو تورو جنگ کې تکړو نیزه میزاو په دې کې وډیر تکړو نو ما موقع کتا وې دا سي زما مخه ته تیر شو چې تیر شو بس ما په عملو خبر نو د غټه نشاتم په ور ټوپ کړي نو دا نظام په دې سپغوس کې ولنه نهست نو دا سپغوس نه بار شاته د کوناټو طرف ته وته او حمزه رضی الله سخت زخمی شو په ما پسې ډیر زور لګاو خو زخمی دونه شدید چې ما ته ځان را نه رسولش خو یې زه وتولاړم ما چې سنه جمدې پاتې شي تر دې چې شهید شي نو حمزه رضی الله عنه په دغه موقع باندې شهید شو د وحشی د لاس بیا وروسته وحشی ایمان راوړی خود د په دې شهادت باندې نبی علیہ السلام صحابه کرام ډېر انتهایی غمجن شي ځکه چې د تبا اسد الله او اسد رسول الله ویل کې دا الله او د الله د رسول زماره حمزه رضی الله دا د نبی علیہ السلام تقریبا همزول یو ترې ده خو همزول دی او د نبی علیہ السلام رضای رورم دی رضای رور دواړو د یو خزینه پیس کړیو نو نبی علیہ السلام په ډیر درمن شوی او خپه شوی بیا چې کله نبی علیہ السلام دلتم دا تر دا سټیر خلک رشتہ داران شهیدان شیو بدر کې شهید شوی او عبید ابو عبیده ابن حارث د نبی علیہ السلام هم د ترزو دلته تر شهید شو نو نبی علیہ السلام په دې غمجن او خپاو خو بیا وروستو فتح مکه په موقع باندې وحشی او داغه سنور مرګریو نبی علیہ السلام له اطلاع را لېګلې و چې موږ ایمان وروړو کې ایمان هم قبله نو نبی علیہ السلام وته وی چاو راځي ایمانم قبول دی اگر که تاسو زمو مشران وجړي او مونږم خپکړي نو بیا دې راغله او د ایمان راوړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ناستم نو ایمان خو قبول شو ځکه هغه وخت کې د ایمان د پاره شرط داو نبی علیہ السلام چې کله موجودو نو ایمان راوړل صرف کافی نو د ایمان راوړل پیغمبر په دربار کې قبلې دلم نبی علیہ السلام غی ایمان روړو قبولم نبی علیہ السلام ته مخه تراتلم نو ماته یو رزوی چې یره ماته مخه ته مکینا ته چې ماته مخه تراشه ماته متر را یادی نو کتا ته تکلیف نه او تا نه دا کې دی شي مخه ته مرز نبی او ما ته چې سید زو بیا مخه ته ناراض نبی نبی علیہ السلام له مخه ته ناراض خدای وای چې کله د ابوبکر صدیق دور شو نو مرتدین او مسلمه الکذاب چې د نبوت داوی کړو د خلاف جنگو دا ختم نبوت منکر او د نبوت داوی کړو ډیر لوی جنگ شوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې جنگ یمامه ورته وای وای ما اراده وکړه ما چې یو بهترین انسان می وجل دی نو د دنیا بدترین او وجنم چې خبره بس برابر شي سر په سر شي نو هغه یمامه جنگ کې بیا مې وی دغه سي چلو کو دې شي ګډیر تکړه او دا وحشي ډیر موجود نم ډیر مضبوط ډیر غټ پټ وجود نه مضبوط حبشي وای دغه سمې جنگ یمامه کې وحشي سره دا سې وکړه چې وحشي وای په یو کاندر کې ولاړو دا دیوال لا سمات رامات ني زغرمره چولې ځاني پوره پټ کړو ما چې د سر به کوم زه او اراده خو مې دا و چې دا مردار به وژنم چې سبا ران قیامت کې پیغمبر خوشاله شي وای وتا دتم دغه سکیناس وتا پټو ما پدې کې وای نور زه خو مخکاره نه که خدا سي وچی ازغر مره چول خو دا وای د مخ طرف ته سزا ښکارا شو نظام ورکی ورمنډلوي وی بل چا خونی لیدم یو دغه وا وینځه وا یا غلام وی هغه چغه کړی چې هغه تور سړی دغه وجه مسلمه نو بیا به وې زه په دې خوشاله یم چې ما یو بهترین سړی وجلو غټ مسلمان د پیغمبر تر نو غټ کافر مې ووجه چې خبره مې برابر شي سر په سر شي نو بهرحال د حمزه رضی الله تعالی عنہ د شهادت دا واقعا هم په دغه موقع باندې شوی و دغه رنګ بیا هغه مسلکړې شوی مو د هندې په حکم باندې دا چې صحابه یعنی به حرمتی مشه ودا وجودونو د اعضاء نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سخه پښیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلو که چرته زما دا ترور صفیه نه خپه کېده ځکه دا دا نبی علیہ السلام تر دیو د نبی علیہ السلام ترور وا صفیه رضی الله تعالی د پلار طرف نه خور وا او د زبیر رضی الله عنه مور وا نو نبی علیہ السلام یې کچرتا زما د اترور حبس صفیه خپکې ده نه نو ما به د حمزه دقه سي پرې خمانه دفن کو پرې د چې حیواناتو خړلې وي او د قیامت پورز د حیواناتو د خېټو نه پاسې دي چې د الله دربار کې پیښ شوی چې دا نو ظلم وسر شوی دا نبی علیہ السلام ډیر د حسرت نه وی او هغه چې کله رااله صفیه نبی علیہ السلام لري نو لیدا دغه حالات خپلم نبی علیہ السلام زخمی دي صحابم نو زبیر رضی الله عنه ته وی چې مور دې اشاره دی خوران نشي ځکه که حمزه ویني برداشت ونه کی نو زبیر رضی الله عنه زمي مور ته مخه تو درېدم او یې مضبوطه خزه وای چې ما وته چې نه بځي وی غیر له یو سوق دي سینه کې راي ای ما وته وی چې نه بځي وی ولی نظم زمارور شهید شوی د مسله شوی هی ما وته چې نبی علی السلام ویل دي بیا ودرې ځکه نبی علی السلام مخ کې چې حمزه رضی الله عنه ولید نو وی چې زبا خپل ترور صفیه تسویم یعنی چې هغه ویني د حالت کې نو صفی ته بس څه جواب نو بهر حال دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتینوم واغس چې هغه وای چې نه برازي نو بیا د ایثار شو خو بیا وتوی چې زه به صبر کوم الله به مغفرت غواړم او دا بز د الله دربار کې اجر او ثواب غنم چې زما رور د الله په دین باندې شهید شوی نو بیا راغله حمزه رضی الله تعالی عنہ خواله نو دغه شهادت د حمزه رضی الله تعالی عنہ دارنګ د حنزله رضی الله تعالی عنہ صحابي دی د پلار چه اونو ابو عامر راهب غټ فاسق سړی و ا کافر و بلکې منافق غونته و لکه څنګه چې عبد الله ابن ابي ابن سلول د مسجد زرار د د په شیطانت جوړ شوی خو زوی وګوره سونه مخلص مؤمن دی حنزله رضی الله تعالی د د مخ کې یو واده شوی دا غنه زویم عبد الله ابن حنزله د دویم واده کړو او کور دا چې لګ د مدینه نه لګ بهرو نو د ته پته ولګی دا چې دغه سي د هو جنگ دی د ته لیټ نا وخت پته ولګی نو دوی دا غناوي خزه د خوانه را روان شو او ځان راو رسو ځان راو رسو او حتا او جنگ کې شامل شو پدې کې ابو سفیان وی ناست داغه شاوه د تور راواغه ابو سفیان پسې ورغه خو چې باغې څنګه گزار کو نو شاتنه شداد بن اوس دا صحابي د روس مسلمان شو بیا هغه په د گزارو او گزار سره به دا غریب را پریوتو شیچ حنزله رضی الله تعالی عنہ هم په دغه موقع لکه د وادش په پرخه وراغلو بیا شهیدان چې کله اوچتول شو نو جبريل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه ورته وی یا رسول الله حمزله دا ملائکه غسل ورک ځکه د حالت د جنابت کې داسې پمنډه وته ځکه د وی جنا غسل نو کوم بیا بګور ځکه پیغمبر دی میدان جهاد کې وزه د دنن کور ناستم او زه د خپل وعده مناوم نو لاړ نو فرشتو دلا غسل ورکړو زکه دی صحابی تا حنزله رضی الله عنه تا غسیل الملائکه وای یعنی هغه صحابی چې فرشتو ورلا غسل ورکړي غسیل الملائکه دغه رنګ بل صحابي دی انس ابن نظر رضی الله تعالی عنہ دا د انس رضی الله تعالی عنہ تر دی د انس رضی الله عنه چې کوم د نبی علی السلام خادم خاص لس کال خدمت کړو مور ام سلیم وا رضی الله عنها مشرخ زوا او دا مشهور انس رضی الله عنه نوجوانو کشرو د نبی علی السلام خادم ته ضرورتو صحابه ته وی ک تاسو کرچا کردا سي کشر ماشوم لکی چې زمونږ د کور خدمت مدد کې ځکه د نبی علی السلام لونه واده شوی وي او زویونه نو زمونږ د کور خدمت کوي خامخا کور کې نارینه نینو ماشومان باندې سودا دا یو ساده راوړل تلاړ شاته سوال جواب وکړه نه وایی زما پلندر خپل پلار مړ شوی و د دویم خاونو د مور یعنی میرنه پلارو ابو طلحه رضی الله یاغه کور کی وی چیرې دغه سی نبی علی السلام دوی چې چرته سوک ماشومی نو نبی علی السلام د دوی خپلو کی وی مور وی سلیم ام سلیم چې د انس بولور کو کنه دا به د پیغمبر خدمت نو دا د نبی علی السلام خدمت لمور بلار را لګره لس کاله بیا د نبی علی السلام خدمت کړي مشهور صحابي دی کشرو او نبی علی السلام راته ډوره دواګانې کړې وي او ابو حمزه ول نبی علی السلام کونیه خو ابو حمزه ځکه دا دی بوټو کې سبزو کې او قسم له سبزی دا وی هغه ما ډېر شکول را شکول نبی علی السلام هغه وجه ابو حمزه کړم نو کونیم ول نبی علی السلام خو دوه کړو نو د پیغمبر د دعا دا اثرو چې الله را مال دولت هم ډیر را کړو او تقریبا سل پورې اولاد مې سل پورې دا مطلب زامن وسی کړ وسی ویدا مې لیدل نو دغه سي د تر د غنومم چې دینو انس ده عربو دا پروا نه ساتله کله وې دا پلار نوم زیله خوستو تر ورانوم بم یو شانو نو داغم انس نوم دی خو فرق دا چې یو انس ابن مالک دی دا کشر د نبی علی السلام خادم او تر چې ناغه انس ابن نظر دی رضی الله تعالی دا انس ابن نظر د بدر کې نو شامل شه بدر هنګامي جهاد راغله نو ډیر خلک صحابه پاتې شي ناغه بیا قسم خوړلو او چې کدا ځل ز یو غزوه ته حاضر شوم او الله غزوه را وستا نو زب الله توخم چې څنګه کار سره کوي یقینا غسی وکړه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ وی د وحد په ورځ مال مخه لراغه وی ما ته ما ته وی چې د دې وحد د غر طرف نه مال د جنت خوشبوئی راځي جنت خوشبوئی احادیث کې راځي چې د جنت خوشبوئی چې دینو هغه تقریبا 1500 کال مزل اندازه کې معلومي ال تاخرت کې کنه لری لری پوری خوشبوئی ده ولی هغه داسې خوشبودار ونی بوټي خوشبوګانی چې هغه لری پوری قیمتي خوشبو چې لری مینو لری پورې غا داغه غا وګمه خوري 1500 کال اندازه باندې او بعضو خلکو ته دا سلويختو کالو په اندازه وي هغه محسوسي خو دنیا کې دا محسوسې دل دا د دې صحابي کرامت ده نو انس ابن نظر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبر او کړه نو روان دي مشرکین او بس دا داغه هغه دوباره حمله نه بعد حالت ته هنګامي حالاتو کې نو د دعا وکړه یا الله زتا د مؤمنانو طرف نه عذر پیش کوم چې دا دوی سو وکړل ځکه میدان نه ته تربیتر شو او زده د مشرکانو چې څوکړه د دینم ز تا تا براعت اعلان کوم چې دینم بریم او بیا وی جنگ کې ور شامل شو سخت جنگ یو کو د کافرو د منځ ته ورننوت تقریبا اتیا گزاره لګیدل د غشو د توري او دا رنګ دا نيزو اتيا ګزاره د په وجود باندې و داسې زخمی شوی ډیر زیات او دونه والی شوی چې نه پیجندل کېده پیجندل کېده نه نو بیا خور د دې ګوتو د بندونو نو پیج ایو کې چې دا خو زما ورور دی او بل مسلم شوی نو مسلې د وجه نه هم بعض صحابه کرام په جنل کېدل نه او دا داسې صحابیو چې د د باره کې داسې حدیثو کې راځي چې د به قسم وخړ نه به الله پورا کاو مزید الله بندگان نبی علیہ السلام وی ان من عباد الله من لو اقسم علی الله لابره دا الله په بندگانو کې بعضی خلک داسې دي چې قسم وخوري الله قسم پوره کوي نو دا قسم خړلې چې دازل غزوراشي قسم په الله زبا الله توخم چې خلک څنګه گئی نه الله وی د بازو بندگانو قسمونه بیا پوره کوي چې وخري لکه الله بندگانی قسم نه نن وباران کی نو بس الله وکي دا بس داغه د دا الله سره غدا قریب تعلق د وجه دغه رنگ د یو بل قسم کړو د دې خور چرتا بلې خزه سره جنگو نو هغه جنگ دوران کې سوکي ورکړو غاخه ولا مات نو په کې قصاصي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مسله رااله نبی علیہ السلام اوس بده دی غاخستل کیږي قصاص ده نو دوی نه زما خور بغاخ نه ماتي مطلب دا چې دیت میت بوله ورکو هغه ناراضي کېدل نو د قسم وخړ قسم په الله زما د خور غاخ نه ماتي اخر دا شو چې هغه راضي شو او دیت میت واغه سودا د خورغاخ مات نشو نو داغه انس بن نظر رضی الله عنه دی قران د سوره احزاب کې د داسې خلکو تذکره کوي ومنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر بعضی هغه دي چې خپل نظر او خپل وعده سر تور رسول او لا بعضی په انتظار دي نو دا صحابي هم پکې بل صحابي دی ثابت ابن دحده رضی الله تعالی عنہ دا یو انصاری صحابي دتا چې پته ولګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کې شهید شو غشیطانی आवाज نو درامن ډکړ د خپل قوم خلکو ته وی چې عجیب د پیغمبر دی وفات یو مونږ دی جم دیو په دې ژوند سکو او د میدان دراغلو او انصار خپل ته وی راځه د الله د دین د پاره جنگ وکه الله به تاسو کامیاب کی او الله به سره امدادو کی نو ده بیا سانسار صحابه ځان سره کړل او خالد بن ولید غا اسونه شا طرف نه راغلیو نو د اغي طرف ته ورغی سساتو جنگید خو اخر بیا خالد بن ولید غشي باندې وښنو د شهید شو هغه مرګري هم شهیدان شو نو دا د هم داسې واقعا د شهادت په دغه موقع باندې شوی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې د شاه طرف نه دوباره حمله وشوه نو مخکې مو وی چې د مشرکینو زور په دیو چې نبی علیہ السلام شهید کی نو جنگ دغه ځای کې توت شو ګرم شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متوازن وکړل نبی علیہ السلام په خپل ثابت قدم ولاړ او دا आवाज یو کو الی عباد الله د الله بندگانو ما طرف تراش نو صحابه کرامو هغه وخت کې صرف دو صحابه ولاړو او په دې आवाज سره بیا د نور صحابه راغلي دی ابوبکر صدیق شو عمر رضی الله عنه مصعب بن عمر خزوا ام عماره ابو عبیده ابو عبیده رضی الله عنه دا صحابه کرام راو رسیدل نبی علیہ السلام دغلطه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو مشرک عتبه ابن ابي وقاص هغه حمله کوله نو دا د سعد ابن ابي وقاص رور عتبه ابن ابي وقاص دا بیا کافر دنیا یعنی مړ شوی دی مسلمان شوی نو نبی علیہ السلام وی چې دا مشرک به څوک واپس کی هغه جنت ته نو پدې کې سه صحابه کرام را مخې ته شو هغه صحابه کرام مخې ته شو هغه مخې نه یعنی لری کو وې تختو نو پدې صحابو کې او صحابي ورغه انصاری جنگ وسره شروع کو شهید شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا صحابه را غون دي ځکه چې هغه په زور لګي حمله کوي نو یو انصاری صحابي ولاړو اشهید شو دویم مخه تراغه غشید شو بل راغه غشید شو تقریبا مسلسل یو و صحابه کرام د نبی علی السلام په دفاع کې په دغه ځای شهیدان شو گویا کې د نبی علی السلام د پاسه خپل سرونه قربان کړ د نبی علی صلوات و سلام د حفاظت د پاره دغه رنګ حالت دغه ته ډیر سخت شو اول اول کې ما وی هغه دو صحابه یو طلحه بن عبید الله ده او دویم سعد بن ابي وقاص دا صحابه یوازې نبی علیہ السلام سره ولاړ دا دواړه جنتیان صحابه دي دا عشره مبشرم دي چې دنیا کې ورته د جنت زیره ورکړې شو دی بالکل نبی علیہ السلام ته داسې ولاړو لکه دیوال چې هغه په گزار کونو دیبا دفاع کوله د نبی علیہ السلام په دې طلحه رضی الله تعالی عنہ باندې سید دیرش یا 15 دیرش زخمونه د لګیدلی د گزارونو ځکه د نبی علی السلام دفاع کوله او د د چې دینو ګوته هم کټ شوی په دې جنگ کې نبی علی السلام دفاع کله به لاس نیو کله به گزار کو نو ګوتی کټ نو په دې ګوتو کټ کېدو سره د د دخلینا لفظ وت حس حس عربی کې لکه مو چې ویش ویش کنه نبی علیہ السلام وی کته بسم الله ویلې وی نو ملائک براغلی او ته هوا کې اوچت کړي وی دینه محفوظ کړي نه مطلب دا چې د دې شرعي اسکارو ډیر لوی خیر او برکت دی بسم الله بارک راځي چې بسم الله ویل شي نو شیطان داسې ورکوټ شي لکه د مچ عمره اشعاص د اسکارو ته شیطانان وغیرہ نشي ټینګې ده دغه رنګ د صحابو کې دا صحابي طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام پورا دفاع کړو د احد پورز یو صحابي وای چې ما یې لیدلو روستو بیا چې لاس شلو شل ایمار دې دا لاس ته ولې شل دی ودا به چې په نبی علی السلام د تورو گزارونه کېدل ما په لاس را منې کول نبی علی السلام مې بچ کاو نو دا غډیرو گزارونه د وجې نه دا لاس شل شو یرا سي چې دا صحابه جنت ته نه ځي جنت ته بیا سوق دي دا جنتیان نه دي چې ځان قرباني کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچکی دیو جن نبی علیہ السلام د بارک ویلو د شهید شوی نه د خډیر زیات زخمی شوی چې من حب ينظر الى شهید يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه څوک چې دنیا کې په دې ځمکه ګرځیدون کې شهید قتل غواړي نو دا طلحه ده ځکه چې یعنی شهادت خو هغه ولیدنو سونه گزارونه وال ټکول او پیغمبرې بچکاو دیو جنا نبی علیہ السلام د بارک ویلو چې او جب طلحه طلحه د پاره جنت واجب شو یو ابو طلحه ده یو طلحه ده ابو طلحه جدا ده دا جدا ده ابو بکر صدیق چې به وکلا روسو زمانہ کې د احد د غزوه تذکرہ کولا نو دا به پکې وی ذالک اليوم كله لطلحه دا غروز خټوله طلحه غټلې ده چې پیغمبر نه دفاع کړی ده او بل سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا دواړه وسراول وخت کې د هنګامي اول وخت کې دقه دوه کسان پاتې شي بیا روسو دا نور چې نمونه واغسه دیم را ورسه خای ګیرو کنار ځای کې جنگ شوړال ته جنگ دلته جنگ یو ځای صحابي د لسات پر اغون دی بل ځای دغه سه حالات دی نو دا دوه کسان نبی علی السلام سر پاتیش سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د ډېر خ غشي شتون کې غشو کې ډېر تکړه نو دبا غشي اشتل او نبی علی السلام خپل د غشو کم ترکشو کنه ایو ته کولاو کوته شابوله نبی علیہ السلام هم اسلحه چولې و د ته کولو نو سعد بن ابي وقاص به اشتل نو نبی علیہ السلام به وتوي ارمه فداک ابي و امي زما مور پلار د سانه قربان شي اوله کور پیغمبر ته خپل مور پلار قربان کړ سعد بن سونه لوی مقام دی د صحابي علی رضی الله عنه وای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک چا خپل مور قربان کړي نو هغه صرف سعد بن ابي وقاص دا الفاظ یې بل چاته نه ویل خدا د علی رضی الله عنه د معلوماتو خبره ده نور صحابه ته په بعضو موقع ویل دي خو زیات تر وخت په موقع ده سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ توی سعد رضی الله عنه وی یو دو کسان مې د حالات کې لیدلو چې د نبی رسول سلام نخي او ګس طرف ته ولاړ سپینه کپڑے چولې د پیغمبر نه دفاع کوله هغه جبريل او میکائیل د حالاتو کې ایم راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دفاع د پاره خو بهر حال بیا رسو صحابه کرام راجم شو او بیا دوی دفاع خپل شروع کړه جنگ شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت هم زیات ک او بیا دینه بعد جنگ شروع شونه دی هر صحابي پورا جنگ کړي وای دا ابو عبیده رضی الله عنه چرو رسید نو وای دا سرامنډه والی ابو بکر صدیق وای لکه دا مارغه چرامنډه وای او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رو رسیدو نو طلحه رضی الله عنه دفاع خو ډیر کړی و خو ډیر زیات زخمی شو ناغه پروت نو نبی علیہ السلام ته دارو رم روچت کې د جنز جنت ځان له جنت ځان له واجب ک او نبی علیہ السلام زخمی و مخنه وینه روانه وي نو نبی علیہ السلام وی کیف یفلح یفلح قوم دم وجه نبیهم ا قوم بسنګ کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخې پوینو باندې رنگ څنګه نبی علیہ السلام چې دینو مخ مبارک د وینو نه ډکو دا رنګ بل روایت کې راځي اشتد غضب الله علی قوم دمو وجه نبیهم و یدعوهم الی الله پا قوم د الله لوی غضب او لعنت چې د پیغمبر مخه په وینو باندې رنگ که حالان کې هغه الله تعالی بلی سبل سورتنه وای نبی علیہ السلام دا الفاظ دا سدا حسرت الفاظ خو بهرحال دغه دوران کې چې صحابه کرام رالل نو ناشنا ناشنا کارنامې د صحابه کرامو په دغه موقع باندې وکړ دغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د چې دینو د نبی علی السلام نه وی دفاع کړي وا نبی علی السلام چې ولاړو د هنګامي حالاتو کړو ډیر اورسه نو د نبی علی السلام ته مخ کړي او مشکینو ته شاک نبی علی السلام ته ځان ډال وې دون غشي په دوه لګیدل کنه بابو دجانه رضی الله عنه باندې دون غشي پیو لګیدل چې دا غشي دومره زیات د په دی وجود کې ننوتل او خطل لکه وی د شکون سرمن شکون نه اکه سونه غشي وی د قصیده د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په دې ټول وجود غشي غش خو حرکت هم نه کو زنه نه خوځي د نبی علی السلام په دفاع کې داسې نور ډیر صحابه کرام عجیب عجیب واقعات او عجیب عجیب دفاع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه دوی کړي و زنانو قربانې ور کړې زنانه تقریبا سوار لس زنانه راغلې په دې موقع ام عماره یو صحابیه ده ام عماره دا د نبی علی السلام حفاظت لراغلی و نبی علی السلام خپل وی وی چې خي طرف ته مې وکتل هم به مماره ولاړه وا چې ګس طرف ته مې وکتل هم به ولاړه یعنی کله به دې طرف ته کېدا چې گزار به کېدا دې خو برا مخه تش چې دې طرف نه گزار کېدا دې خو به را مخه تشوا نبی علی صلوات و سلام تا او په دې وګلګې دلم زخمی شوی وګه او دا د زخم دا نخه تر مرګ پورې وا کم چې د غلطه بلکې په تور یو مشرکم والو شاه سوار هغه مردار کړو دغه رنگ نورې صحابيات لکه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ام سلیت ام الحارث ام عتیه دا ټول راغلي میدان جهاد کې دوی وی مشکونو کې اوبه راوړې زخمیان له وخلو کې اوبه چولې زخمیان مې میدان نه استل ځکه مشرکانو چې دینو زخمی چې بولی دنو واجبې نو دی بس میدان نه به یو طرف ته کول پنا کول انس رضی الله خپل وې زما مور ام سلیم او عائشه رضی الله عنها لیدله چې دواړو با مشکیزه په دې شاګانو روړیو زخمیانو لبه ورکول او عمر رضی الله عنه وای ام سلید دا د انصار یو زنانه وا او د وحد پرز ملي دا چې دی با ډکه ډکه ټپکې راوړې ډکه ډکه ټپکې دوبو دارنګ ام ایمن رضی الله عنها دا, دا مشره خزه د نبی علی السلام رضای مورم وا نبی علی السلام یې لوی کړو داراله دې میدان تراله وې دام جنگیدا خو په دې کې یو مشرکو حبان ابن عرقه اگر هغه نو د پغشي وشت نو دا غریب اولګې دنو را پریوت اچھا را پریوت نو هغه زمانہ کې دغه خلکو عام طور را پرتوک بنو لنګ بو نو دې چرته داسې وجود موجود لخکاره شوی هغه مشرک ور پورې وخاندل خنده ور پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دا سې وکړه چې سات بن ابي وقاص لغه شور کوم دا واله دا سړی پیوله اجي څنګه هغه سړی ویش کنه نو سر دلان دی را پریوت نو هغه نه ملنګ ټور لاړه خو دې خو شو بربنش نو نبی علی السلام ور پورې وخاندل نو داسې دې زنانو قسمه قسم قربانې ورکړ بیا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د دې صحابه او صحابيات مینا محبت د مینې محبت اظهار عجیب عجیب واقعات راغلي دي د دې زنانو نارینو د سعد رضی الله عنه مبارک راځي سعد بن ابي وقاص یو بل صحابي دی عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دی په وحد کې دواړو مخ کې دعا وکړه سعد رضی الله عنه یا الله جنگ شروع کیږي یو غټ مضبوط کافر مال مخې تراولي چې زه په غالب شم او مړ کوم او داغه تور اس ار سمات غنیمت کې پاتې شي عبد الله ابن جحش وی الله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داران دي چې سباله جنگ شروع شي یا روستو نو چې زورور کافر ما سره مقابله کیش ما اوجنی ما نه غوګونه پوزې پری کی د دې لپاره چې د قیامت پر ورځ د الله دربار کې دقه سپاسم چې الله راتوي دا ولې زیته الله دا ستاد دین د پاره او ستاد پیغمبر دا تعاون د پاره او د الای کلمت الله د پاره ما دا کار کړی نو دغه څه شو سعد بن ابي وقاص چې څنګه دعا کړې واغه سي قبول شو دا صحابي چې ده عبد الله ابن جحش دا هم دقه سي حالت کې بیا شهید شو شهیدم شو مسله شوم غوګونه پوزه وغیرہ ته کټ شوی د کې یو صحابیه ده حمله بنت جحش رضی الله تعالی عنہ نو دا دې ته چوي رور دې شهید شو عبد الله ابن جحش دغه یو صحابي نو انا لله و انا وته ماما دې شهید شو حمزه رضی الله عنه دا د نبی علی السلام د ماما زامن مامن کیږي د ترور دا حم حمنا بنت جحش عبد الله ابن جحش وته ماما حمزه دې شهید شو انا لله و انا وته خاوند دې شهید شو مصعب بن عمر رضی الله عنه دا د دې خاون نو اشیج نو به اختیار د خلینا صدا سي आवाज ووت نو نبی علیہ السلام وی چې وګوره د خاون دی نو د خزې د پر خاون ډیر ګرانی ډیر خپګان نه د خلینا داسې الفاظ ووت او چې نبی علی السلام کلولی چې جمع دی دی نو خوشاله شو وی چې زغم می لریش دا څنور ډیر عجیب عجیب واقعات د صحابه کرامو شجاعت قربانې په دې موقع باندې بیخي شوی دی